او په اقامه کې حذر، جزم، وقف لنډ لنډ وي خو اختلاف په تعداد د کلماتو کې دی د احناف باندې د اقامات کلمات دي ولسي ځکه چې پنځلس کلمات د اذان مکمل په اقامت کې دي او قد قامت الصلاة چې دا دو ځل ویل کېږي نو چې دا اوس ټل کېږي امام شافعي او احمد رحمه الله په نوم دي کلمات دا ځان چې دي کلمات د اقامت چې دي ولستي دا یو لسو د ابتدا نه الله اکبر دوه ځله شهادت التوحید یو ځل شهادت رسالت یو ځل حی علی الصلاة یو ځل حی علی الفلاح یو ځل شپږ شو د اقامت خدمات لس دي ځکه امام مالک رحمه الله چې هغه په قد قامت صلات کې هم ایثار وایي نو یو ځل قد قامت صلات کټ کوي نو تفسیر ما دې کوم چې د شوافی او د حنابلو یو د دریو دلایل مشترکه چې اطاعت پکار دی بے انفرادی دلائل چه قد قامت صلات کی تکرار شده مشترکه دلائل ایش پر اذان و تجقامت قد اراد يضرب الناقوس وان يرفع نار ناقوس بزل چرين دا ولا تلي یا وو ترين دا وچت کی چې خلق نه چې مان ټیم دی او یا تلي خور عادت د مجوسو او ناقوس عادت چې وو نو دا د یهودو له اعلان صلات د پاره د خبر د ما زبان دی حتی را ذالک رجوع تلک رویا دغه سړی دغه خوبونه وې دغه سړی څو دی چې عبد الله ابن زید دی فأمر بلال نو بلال ته امر شو ان يشفع الاذان ويوتر اقامته او امیر چې ونو محمد علی السلام دی مجهول شوی دی دیو جن ذکر کړه چې دا څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم امت او ټول متفقو دا الا اقامت تنه مقصد نشو پدې کې چې تا نشو نو دا بدل وای نو د لس کلمات نه بول یو شو وای واحتج فی ذلک او پدې کې من حیث النظر هم استدلال شته چې معنا ته وګورو نو که تنصیب په نور اقامت کې راشي نو خیر دی خو تنصیب دې فقط قام ته په لاس کې نه راځي ولې ځکه چې دا نور اقامت دی په دې کې مونږه ملاحظه د سابق لاحق دی ولقد قامت الصلاة کې هم ملاحظه د سابق لاحق نه کیږي څنګه تعلیم کو په دې نور کې به ملاحظه وکړو سابق راحت ورقه قامت صلات کې کوم ملاحظه ده سابق راحت نشي دینو کې هم وو چې ځان سابقان وشوري اقامت خلاصه ده او خلاصه خلق لاحق یا حق وي مختصره وي دا په تنصیب دی اقامت چې دی دا خدایان نو څه دی نو صادق لا حق د حال ذکر کوو فکان نظر علا ذالک یکون ما فیه مما هو فی الاذان غیر مصنع کم کلمات چې په اقامت کې دي هغه کلمات چې پر ځای کې دي هغه کې مصنویت نه پکار بلکې اطاعت پکار دی وما فيها هغه چې په دې قامت کې دې مما دې ستیزان هغه چې ځان کې نشته اقامت کې نه غوي مصنع شي به چې موږ وته په کل اقامت کې دې ځان ټول کلمات په ځان کې دې رکعت قامت صلات نو پکار دا دی چې په یو پر قامت کلها ولا سننا غیر قد قامت صلات فإن هذا قد نور کلمات دې تو کر نا فإن هذا قد قامت نفاس دې دا تو کر دې تکرار پکار دې تکا دا پانا کې نشته دې مقرر پکار دې څه کې نشته وخالف معقد في ذلك بس کول فرض دی نو صرف دا فرض دی چې په اذان کې پر قامت صلات نشته او په اقامت کې پر قامت صلات دی نو اقامت ولس کلمې شلې او دلیل یې هغه چې موږ یې ذکر کوو ان شاء الله روان دي ډېر وای دلیل په اومات دیوال باندې په لند دیوال ودرېدا صوبان په احترام یا ګلان صادري شکل سړی او ملائک ها فاصله دا ده د قامت کوکا فاقام مثل ذالک سمچې اذان او ماشان چې قامتو او چې په اقامت کې مسئولیت نه او د بلال اقامت کې مسئولیت ته د ابو محذوره په اقامت کې مسئولیت دی او روسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم انتقال نه روسته هغه اقامت مخنوی کوو ته وایې چې کلمات د اقامت به په تنسیب شي په کلماتو د ادا نو چې تنسیب شي نو څنګه په اخر د اذان کې هم لا اله الا الله یو ذکر کیږي او په اخر د اقامت کې هم لا اله الا الله یو ذکر کیږي په دې کې خو تنسیب نه راځي ته څنګه وې چې په کلماتو د اقامت کې باید تنسین شي په نسبت د کلمې په ترساده بازان کې په حد هم لا اله الا یو دی او د اقامت په حد هم لا اله الا یو دی ولې ترتیب فإن قوما يحتجوا في ذلك مما يقول علي خان وایي په څو د مغرتر نه د تنبیل حجت التي ذکرنا لهم في هذا الباب کم موږ مخکې ذکر دی مما يقرر شهدانا مما لا يقرر مذکور څه شی چې مقرر او غیر مقرر قانون د مخکې ویل شوی کنه واما الاقامه چې اقامت د سنج معطوف کله بعد انقطاع الاذان نو فلا حکم مستقل دا مستقل دی دا په زميمه د اذان کې خونه دی چې د د ترتیب او تضعیف معتبر کې اذان ته په زميمه د څه کنه چې لا اله الا کې تنصیب ته ضعیف نه راځي نو په نور اذان اقامت کې به ولې تنصیب او تضعیف راځي وای خلق دا یو نقل پیش کړی دی لیکن زه د دې نقل نه جواب کولې شمه څه جواب کولی شي د دې نقل نه دا جواب کولی شم چې او قانون خدا وې دا وو چې په لا اله الا الله کې هم تنصیب شوی وي څه شوی لیکن افسوس دا دی چې د لا اله الا الله تنصیب کړي دا خود صوفي صاحب د هغه شاعر چې د تنصیبونو سانته مونږ صوفي صاحب شاعر وو، شعر یې وایه په چک دره کې نو هغه د شریعت په باره کې شعر وی نو هغه شعر سر دا و چې لا اله وایه شعر سر یې څه صوفي صاحب هغه کو چې الا الله سوایا هغه ورې دا نو تم دا چې شعر سر یې څه لا اله وایه دا شاعران هم کله کله د شوی ها چې لا اله وایم نو اوس د لا اله الا الله تنسیب چې راشي نو خو خدا یې دا کلمه نیمه نومګړې کو نو چې نیم کلمه نومګړې کو نو په اذان کې لا اله الا الله دی نو قامت کې ودا یې چې لا اله کفر دی چې لیا ټول دا تا چې کوم متصور کړی دی دا اطاعت تفصیل نه دی پوه شوي تاسو به دې نقصان نور قرائن د دې پیش کوي چې په اذان کې دغه کلمات دي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم انتقال نه وشته دې د تحقیق د پاره دا د اعلام کلمات د دې تحقیق کړي اعلام نو اقامت تم تحقیق کړي نو تکبیرات انتقالات دي د بار نحقته په دې کې تحقیق او ول دې په دې کې جهت ضرورت دی زکا قوم اسم امام اني چحکا تلا البته چې کله د سجدې نه سر اوچتوي نو به یې جهر کوي د دې لپاره یې جهر کوي چې قوم سر به سجودي چې خبر شي باب قول المؤذن فی اذان صبح الصلاة خیر من النوم دا تصویب قدیمه دی دیتا کم تصویب وی تصویب قدیمه تصویب د صوبین دی یو چاته جامع خزول بے بے چرا دام تصویب قدیمه دی بیا ساره دان کې خورا خیرو مینه نو وای وای عبد الله بن زید صاحب دان دي او ابو محذوره په ځان کې داشتي هم اذان اول دی اذان ثانی خامخ